وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ترغیب قران کریم ته ترغیب د الله تعالی کتاب ته یو امر او یو نهی پکې بیان شوی ده وان هذا صراطي مستقیما او دا قران کریم لاره لاره د زما مستقیما برابر ده پتبعوه نو روان شي په هغې باندې تابعداري وکړئ د هغې ولا تتبعوا السبل او تابعداري مه کوئ د نورو نارو د نورو لارو په تفرق بکم عن سبیله نه ګډ وډ به کې تاسو سره عن سبیله د لارې د الله تعالی نه د نور لارو تابعداري مه کوئ د دې وان هذا صراط مستقیمه مراد درینه قرآن او سنت دی وحی جلی او وحی خفی دا دوانه قسم وحی ده عن دینه مفسرین وای د الله تعالی د دین نمبل طرف ته واړی ذالکم وصاکم دغه حکم درکې الله تعالی تاسو ته په دغه باندې لعلکم تتقون دې لپاره چې متقیان شي دې لپاره چې پرهیزګاران شي ثم آتینا موسی الكتاب تماما علی الذي احسن وتفسيرا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دا دلیل نقلی دی د کتاب د موسی علیه السلام نه دا مخکې کومه خبره چې بیان شولې نو دا د موسی علیه السلام په کتاب تورات کې هم موجود وي دا مخکې چې په دې آیتونو کې داسې بیان شول نو دا په تورات کې هم ثم آتینا بیا دا خبره هم واورئ ثم آتینا دې په عبارت کې تقدیر دی معنی دا شوله ثم اخبرکم بیا الله تعالی تاسو خبر بیا الله تعالی تاسو ته خبر درکې په دې خبره باندې هم آتینا موسی کتاب چې ورکړې مو موسی علیه السلام ته کتاب مخکې قرآن کریم نه تماما د پاره د پوره کولو علی الذی د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی پاچا باندې احسنات چې نیک عمل او الله تعالی خپل احسانات الله تعالی خپل نعمتونه پوره کول علی الذی پاچا باندې احسنات چې نیک عمل او وتفصیلا لكل شیء او تفصیل د هر ضروری خبره او تفصیلا لكل شیء او تفصیل د هر ضروری خبره د ضروری خبره تفصیل پاره کی د الذی احسنه د دې یو مطلب مفسرین دا بیان کړی دی مراد د دینه موسی علیه السلام مراد دی هغه دی نو تماما د پاره د پوره کولو د نعمت خپل علی الذی په هغه کس باندې احسنه چې هغه نیک عمل او ډیر زیات خیسته انسانو محسن هغه هغه څوک موسی علیه السلام نو دې کې اشاره شوه دی ته چې د الله تعالی په ټولو نعمتونو کې بهترین نعمت هغه کتاب د الله تعالی دی او چاته چې الله تعالی خپل کتاب ورکړي نو دا پې الله تعالی خپل انعامات پوره کړل تماما د پاره د پوره کولو د نعمت علی الذی په هغه چا باندې احسنه چې هغه نیک عمل او ښایسته عمل کوونکی و هغه موسی علیه السلام دویم معنا علی الذی احسنه دی علی الذین احسن دا, دا په معنا د جمع سره دی الله تعالی د خپل احسان کاو په کسانو باندې چې هغه محسنینو په بنی اسرائیلو کې کم نیکان خلق الله تعالی په هغه باندې احسان وکړ و تفصیل لكل شيء او تفصیل په کې د هر ضروری مسلې د دین در الله تعالی دا معنی مکله لكل شيء مخکې ویل چې اضافت استغراقی مراد نه نه دې دې کې مراد درینه یحتاج الیه په دین د دین ضروری مسلې اصول د دین او دغه سی ایمانیت پکې پوره په تفصیل سره بیان شوی د الله تعالی په کتاب کې داسي عام فروع او احکام او مسائل پکې ډیر نه خو لیکن اصول د دین چی هغه پکې پوره بیان شي وهدن هدایت و رحمت رحمت لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون دیر پاره چې دا خلق په ملاقات در رب خپل باندې یؤمنون ایمان لري او دا آیات دلیل لپاره باندې چې څوک د الله تعالی ر کتاب سره تعلق ساتي نو په قیامت باندې به دغه ایمان مضبوطیږي دا په ښکاره معلومه شو لکه نو د چا چې د الله تعالی ر کتاب سره تعلق نه نو دغه ایمان په آخرت باندې پوره مضبوط نه پوره مضبوط نه وهذا کتاب انزلنا مبارک ترغیب د قران کریم ته او دو صفات د قران کریم دو اوامر او یو حکمت وهذا کتاب او د قران کریم کتاب د الله تعالی دی انزلناه عظیم شان کتاب دی انزلناه مونږ نازل کړی دی مبارکون د برکتونو د خیرونو کتاب دی که څوک دا غواړي چې زما سینې ته خیر راشي زما په کور کې خیر راشي نو بس د الله تعالی کتاب دی راوخلی خیرونه برکتونه وډک شي پتبعوه تابعداري وکړئ د دې بالعمل بما فيه ډیر عجیبه معنا مو پسرینو کړی ده د قران کریم تابعداري سره ډیر پارلمانان او جمهوریان وای مونږ هم د الله تعالی کتاب منو نه بل عمل بما فيه د دیو جن حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې د الله تعالی کتاب ولوسته نو داغه مور او پلار ته ور قیامت پر ورځ باندې تاج ور پسر کړی شي د بادشاهۍ تاج د عزت او د احترام تاج به تور پر سر کړل شي خو لیکن په هغه کې په حدیث کې رسې دي و عامله بما فيه چې د الله تعالی کتاب دی یاد کا قاری سیب شولې خو اوس په عمل وکا او عمل په کله کې چې ځان په پوهه کې یوازې په تشه قرات باندې خو کار نه کیږي اسی توتی گردان دی یاد کې اوس څه خبره خو به دې باندې ځان پوهه کې چې الله د دبګي سویلی نو فتبعوه بالعمل بما فيه عمل په وکي واتقوا او ځان ویریږي د الله تعالی نه ځان بچ کړي د کفر او د ګناهونو نه لعلکم ترحمون دې لپاره تاسو باندې رحم وکړل شي نو یو د قران کریم تابعداري کول د شرک نه وبچ شي چا چې د الله تعالی کتاب سره تعلق کې د ګناهونو نه وبچ شي او بل د چا چې د الله تعالی کتاب سره تعلق کې رحم به پې وکړلی شي که څوک دا غواړي چې روژه ده الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله تعالی دا نه خوښوي چې قیامت کې ما باندې څوک دا وایي چې زما دا عذر و ما ځکه نه ومنلې چې تا رالیږلی نه الله تعالی به توی چې درغلی او پیغمبر کنه کتاب درغلی او کنه درغلی نو یو عذر د د مکی د مشرکانو او الله تعالی هغه رد کوي په دې ځای کې حاصل دا دی الله تعالی دا کتاب مې ذکر اولیګه چې د عرب بیا دا اعتراض ونه کی چې الله تعالی ته دوه ډلو ته کتابونه ورکړي يهود او نصارو يهوديانو ته تا ورکړی او تورات او نصاراو ته ورکړی او انجیل نو یو خدا چې الله تعالی هغه په عجمي ژبه کې په سوریاني یا په عبراني ژبه کې او مونږ عربو نو په هغې باندې نه پوهېدلو او دویمه خبره داره چې یهودو مولیانو او د هغې علماو ډېرې خبرې پټې کړې وې نو الله مونږ ستا دین ځکه نه دی منلی الله وی کتاب مې راولېږه په عربۍ ژبه کې دی چې بیا دا ونه وی چې دا په عربۍ کې زه پرې نه پوهېدلم یوه خبره شوله او دویمه خبردار چې هغه مولیانو کم مسلې پټې کړې وي په دې قران کې الله تعالی غره ښکارا کړلې اوس به څه عذر کې عذر دې ختم شو کنه الله په خپل ځان باندې د چا عذر نه مني ان تقول یوم الق ان تقول انما انزل الكتاب الله تعالی د کتاب د دې پر راولېګا ان تقول لالا تقول دې لپاره چې دې لپاره چې ونه وای انما انزل الكتاب یقینا نازل کړی شو کتاب علی طایفتین په دوه ډلو باندې یهود او نصارا او د ال کتاب نه مراد کتابونه دي تورات او انجیل ته مراد دي انما انزل الكتاب نازل شوی او تورات او انجیل علی طایفتین تورات په یهودیانو باندې او انجیل په عیسایانو باندې من قبل نازمنګ نمخ کی و ان كنا عن دراستهم لغافلين او یقینا و مونږه د هغې د لوستلو نه بې خبره ځکه هغه په عربۍ کې و په سوریانۍ کې یا په عبرانی کې مونږ په هغې باندې نه پوهېدلو او دویم وان کنا عن دراستهم لغافلین ځکه چې هغې د الله تعالی کتاب پټ کړی و نو الله وایي کتاب مې راولېږه چې دا عذر دې ختم شي دویم الله تعالی دویم خبره بیانوي دویم عذر او د هغې دپه او تقولو یا دیر پر الله تعالی کتاب راولېږه چې ونه وایې لو ان انزل علی الکتاب که نازل شوی په موږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخا وې به موږ زیات لاره موندون کې ردیونه زیات لاره موندون کې به موږ ردیونه د عربو به دا خبره کوله ځان ته ډیر زیات ذهینان ویل او ځان ته ډیر زیات فکر او سوچ والا ویل ډیر عقلمن خلک یې ځان ته ویل نو دیو دا ویرله وای تورات او انجیل خو یهود او نصارا ته نازل شوی که مونږ ته کتاب راغې نو هغه خو لا دومره نه پوهیږي مونږ خو عرب یو مونږ ډیر جد ذهینان خلک یو مونږ بر دې نه ډېرې پیدې واخلو یاره د اف ام د اواز زمونږ زه ته نه رارسي او که زمونږ زه ته راغلی وای کنه تا به لیدلی چې ته ټول ورځ ناسو په انټرنیټ نه ډاونلوډ که کنه صحیح ده وایه ورځه خبره وخلاصه شي په انټرنیټ نه خبر دې کې راغستلی شي خرچه که ته پې راځي نو خرچه خو ته په فیسبوک باندې کې د میاشتې 2 3000 روپۍ په فیسبوک باندې کې نو زمونږ ټول درس چې د شپې پیکیج وته وکي نو چې زیاته خرچه په ولګي نو 15 شپږ سو روپۍ وش په ټول درس باندې بس دغه وته وکه د شپې خو سیم ته فیسبوک ته ناسي خو دغه تلک کینه یو لس منټه د کینه ډاونلوډ کې وسه دغه ورته نو ډیر خلک داسې وي یاره که زما په ځای کې دا مسایل او دا دغه بیانېدلې تا بریدلې چې د هغه کور ته ورسیږي و زمونږ په جماعت کې مړه مولوي صاحب درس نه کوي کنه نو خو درس نه کوي په کور کې د شروع شو کنه یو ریډول او اخلر 500 په څلور نیم سو روپۍ د اچار وړو کې ډوې دی اچار خو به یې اخیستی کور لکه وس په 15 شپږ سو روپۍ باندې یو ریډو اخله یو امپیتری واخله بس کور کې ورته درس غږیږي د باندې الله تعالی ټوله ختم کړي الله تعالی عذر په خپل ځان باندې نه پریږي رچا او تقول یا دیر پر الله تعالی د کتاب نازل ک چې ونه وای لو ان انذر علی الكتاب وکشرت نازل شوی په موږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخه موږ به خلر مندون کې منهم د یهود او د نصاراونه نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی فقط جاءکم نو یقینا راغه تاسو ته بینه واضح بیان من ربکم نه طرف رب تاسو نه وهدن ورحمت او هدایت او رحمت هدایت او رحمت دې کې په عبارت کې تقدیر دی لمن اتبعه او د قران کریم راغې واضح بیان دی او هدایت دی او رحمت دی لمن اتبعه چا چې قران ته بیداری کړی دا غیر پر هدایت او رحمت دی نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی کذبتم الله تعالی کتاب راغې خو لیکن ای عربو تاسو مانه اوله خلاف تاسو وکړه الله تعالی کتاب د قران کریم خلاف تاسو وکړه هغه چا چې ویل چې راغې نو زه به ومنم او یا دا چې مخکې دا په سوریانۍ ژبه کې او دا په پلانۍ ژبه کې مونږ پې نه پوهېدلو نو اوس مونږ پښتو وایو که څوک څه وایو اوس پښتو وایو مونږ اوس په عربۍ کې خو نه دی د قرآن په عربۍ کې خدا دی مونږ یې پښتو ترجمه کوو مقصد یې وایو نو چې ښه پرې زبان باندې پوهېږي نو هغه عذر دې هم ختم شو نو کذبتم تاسو هغه د الله تعالی کتاب دروغجن وګڼه په من از لمن څوک دی لوی ظالم ممن دغه چا نه کذب بی آیات الله دروغجن ګڼي آیاتونه د الله تعالی وصدفه عنها دو معنی دي لازمی او متعدی دواړه صحیح دي ابن کثیر رحمت الله علیه وی بهتره دار چې دې ځکه متعدی معنی شي یو معنی وصدفع عنها او مخړی دا غینه دوی مصدفه عنها نور خلق منکی د قران کریم نه دا معنی ډیره بهتره ده خپلم د الله تعالی کتاب نه منی او دا چې د الله تعالی کتاب درس نه اوري نو نور کم خلق چې اوري نو هغه د الله تعالی کتاب نه منکی مړه سړیا دی ته غوږ مګ دی دا تاسو گمراه کوي بی دینه بشئ او دا تحریکیان چې خپل تحریک ته ومراوړی دا غواړي چې خلک د ځان سره مرګري کی مونږ دا غواړو بالکل مونږ دا غواړو چې خلک تحریک ته راشي ان شاء الله مونږ د الله تعالی نه دغه زمونږ دا عقیده ده چې زمونږ کم جهاد دی د حق جهاد دی مونږ د الله تعالی قانون غواړو مونږ د الله تعالی نظام غواړو او مونږ مسلمانان ته دا دعوت ورکو چې بالکل د الله تعالی په لار کې جهاد ته بالکل تیار شئ او بیا خصوصا د پاکستان جهاد ته تیار شي په من از زمون څوک دی لوی ظالم می من دا چانه کذا بی آیت الله چې دروژن غنی آیتونه د الله تعالی و صدف عنها او مخ ګرځي داغینه یا نور خلق منکی داغینه سنجد الذین یسلفون عن آیاتنا زر دې سزا باور کومګه کسانو ته چې مخ ګرځي د آیاتونو زمونږ نه مخ اړای زمونږ د آیاتونو نه یا یسلفون عن آیاتنا نور خلق منکی د آیاتونو زمونږ نه سوء العذاب سزا به تور کو لسا سو العذاب در سنجزی الذین سره لګي سزا به تور کو مونږه سو العذاب د بد عذاب بما کان یستبون په دی وجه چې دیو د الله تعالی د کتاب نه مخړاو یا بما کان یستبون په دی وجه چې دیو د الله تعالی د کتاب نه خلق منه کول په خپل هم نه منه او نور خلق ته منه کو هل ينظرون الا ايات الا ان تاتيهم الملائکه او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي د دنیا یره تکذیب او اعراض کوونکو د قران کریم ته کله د الله تعالی کتاب بیان شي دلایل بیان شوله قران کریم راغې او د قران کریم بیان مشو وسه هم خلق نه مني الله تعالی به تباکی او چې دای په وای نه مني تر دې پوري چې او دیو ته د الله تعالی عذاب راشي او ته مرګ راشي نو که په هغه وخت کې بیا و چې زه منم خو بیا ته دا نه قبلیږي اوس یې ومنه د منلو ټیم دی اوس دی هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي دا مخالفین د قران کریم الا ان تاتهم الملائکه مگر چې راشي دیو ته ملائک دینه مراد ملائکه العذاب یا ملائکه الموت تی مراد دي چې د روح قبض کوي او یا په عذاب د الله تعالی راولي او یا تی ربک یا راشي رب ستاسو خپل شان مناسب یا اتیا ایتیان لفظ مخکې من اعتبار بار ویل دي متشابهات په دوه قسمو یو چې معنی معلوم وي خو لیکن حقیقت دغه الله تعالی ته سپارل شوی نو دې دې کې ایتیان معنی راتلل دي دا معنی خو معلومه ده خو لیکن د الله تعالی راتلل څنګه لري کما یلیق بشانه د الله تعالی شان سره څنګه مناسب دي نو دا خلک انتظار نه کوي مګر د دې چې راشي دوی ته ملایک د عذاب یا ملایک د روح د غیستلو او یا تی ربک یا راشي رب ستا د خپل شان مناسب او یا تی بعضو آیات ربک یا راشي بعضې نښې د عذاب د رب ستا د یا تی بعضو آیات ربک د دین مراد د نښې د عذاب تی مراد دی او مفسرین لیکلی دی ځنکدنې شروع شي او یاتی بعضو آیات ربک یا مراد د دینه تطلع الشمس من مغربها په حدیث کې هم راغلی دی دې ته د ځان کدنې شروع شي او یا تی بعض آیات ربک او یا دغه وشي د نور د مغرب د طرف نه راوخیږي نو بس په دغه وخت کې بیا د دغه نه قبلي د توبه بیا نه قبلي هغه په صحیح حدیث سره ثابت ده او یات یا بعض آیات ربک یا راشی بعض نخی د عذاب درپسته زن کدنو تراشی او یا قیامت ته غباز علامات راشی نور روخی جر مغرب نه یوم یاتی یوم یاتی بعض آیات ربک په کوم ورځ باندې چې راشي بعضې نښې د عذاب د ربسته لا ینفع نفسا ایمانها دا وای د مشکلاتو نه دی آیات خو بالکل آسان دی ان شاء الله درته تویم لا ينفع نفسا ایمانها نو هیڅ پیدا به ورنه کی او تن ته ایمانها ایمان دغی لم تکون امنت من قبل او چې ایمان نه راوړې مخکې ردینه او کسبت پی ایمانها خیره او یای نوې کړي یای نوې کړي پی ایمانها په ایمان کې خیرن سنیکی سنیکی او تابعداري نه کړي معنی دا شوله کله چې د الله تعالی عذاب راشي ځن کدن شروع شي نو چې مخکې ردی نه دی ایمان نه راوړی او په دغه وخت کې ایمان راوړی دغه ایمان دغه ایمان دی الله تعالی ته قبول نه دی ولی د ځن کدن په وخت کې فرعون هم ایمان نه وړی آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین څو کلمې ویلي آمنت ایمان می راوړی په هغه رب باندې چې بنی اسرائیل په ایمان نه وړی دی لا اله الا الله ویل دی او بیا وی وانا من المسلمین ګوره زه مسلمان یم مسلمان ښه خو لیکنه الله تعالی او توی آل انا وسه وسته ایمان نه وړی او جبرئیل علیه السلام راغی په دې خوله کې ولا خټه ورومنډله یوس قلار شه اوس دا د ایمان ټیم نه دی نو دې کې الله تعالی وایي کله چې نخې د عذاب د رب ستا راشي او چا ایمان نه راوړی لا ینفع نفسا ایمانها نو پیدا باور نه کیږي هیڅ یو نه پسته ایمان راوړل دغه ایمانها مخکینه ایمان نه معنا مې داسې وکړله ترجمه ایمانها ایمان راوړل دغه چې وس ایمان راوړي دا نه قبلي لم تکن امنت من قبل چې ایمان نه راوړی مخکې را دینه تر اوسه پورې کافر او بيدینو وسه ځن کدن شروع شونه ایمان راوړي او یا انور د مغرب د طرف نه راوخت او قیامت قائمیږي په دغه وخت کې دغه ایمان الله تعالی نه قبلای او کسبت په ایمانها خیره او یا نوی کړي په ایمانها په ایمان کې خی خی خیرن دین مراد امام تفسیر جلالین معنا کړي د خیرن په معنا د طاعتن سره دی نو معنا دا شوله او د خیر نو مراد چې په دې کې توبه مراد ده نو دویم مطلب اوس دا شو یا ایمان شته دی خو لیکن د ایمان په وخت کې کم وخت کې چې د دغه قبلېدله توبه قبلېدله نو په هغه وخت کې توبه نه ده ویستلې او کسبت یا یې نه دی کړی پی ایمانها په ایمان کې خیرا توبه ویستل په دغه توبه د ایمان په حالت کې نه ده ویستلې تر دې پورې چې ته ځنکدن راغی نو ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر الله تعالی توبه د بنده قبلې سو پورې چې ځن کدن نه شروع شي مسلمان دی خو په دې ایمان کې تر لس کاله شل کاله دیرش کاله تیر شول او وخت په تیر شو وسه ځن کدن شروع شو ډیر ګناهونه کړی دي نو الله تعالی اوس ته توبه په دغه وخت کې نه قبلې ټول چیرې په کار چې مونږ تاسو نن توبې وباسو ځکه د مرګ خو وخت نه دی معلوم که نو په هر وخت کې د خپلو ګناهونو توبه ویستل الله تعالی ته پکار دي د دې آیات تفصیل ډیر معنی مفسرینو ذکر کړی دي ابن کثیر رحمت الله علیه او دغه سي نور ډیر علما او معنی ذکر کړی دي خو ما چې ته کوم مطلب وای دا بالکل آسان دی ان شاء الله پوه شوی وي قل ورته پیغمبر انتظرون انتظار کوي ان منتظرون مونږ هم د سره انتظار کوونکیو د الله تعالی دین نه منئ انتظار کوئ د عذاب زه به انتظار کوم ان الذين فرقوا دينهم یقینا کسان چې ټوکړې ټوکړې یې کړی دی دین خپل زورونه ده هغه چاته چې د الله تعالی دین یې پرېښی دی مخکې الله تعالی ویل کنه چې ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله د ګډ وډو لارو تابعداري مه کوئ کنه بې دینه به شئ نو صلی الله تعالی هغه خلکو ته ذکر کوي زجر زورنه ته الله تعالی ذکر کوي ان الذين فرقوا یقینا اکسان چې ټوکړي ټوکړي کړي د دین خپل وکانو شیعه او دیو دی مختلف ډلې شیعان مختلف ډلې دي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای ابن کثیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای مراد د دینه د دې امت بدعتیان تی مراد دی بدعتیان دي وکانو شیعه پر رقو دینهم پټی پټی یې کړی دی ټوکړې ټوکړې یې کړی دی دین او دوی معنا هم په سرینو ذکر کړی دی پر رقو په معنا د پارقو سره دی بل یو قرات پکې هم داسې راغلی دی پارقو دینهم معنا دا شوله چې د دین اسلام نه جدا شوی دی مرتد شوی دی بې دینه شوی دی وکانو شیعه او دیو مختلفې ډلې دي لست منهم فی شیئن ته نه یې د هغې نه فی شیئن په هیڅ تعلق لرلو کې فی شیئن ته د هغې سره په هیڅ تعلق لرلو کې نه یې فارقو دینهم چې د الله تعالی د دین نه جدا شوي دي او فرقو دینهم خپل دین ټوکړې ټوکړې کړی دی نو ټوکړې ټوکړې دین چې کړی دی الله تعالی وایي د هغې سره هیڅ قسم تعلق مه ساته او بل ځای کې الله تعالی وایي کل حزب بما لدیهم فرحون چا چې کومه د الله تعالی د دین ټوکړه راغستې ده نو بس هم د هغې تابعداري یې کړې ده بس د الله تعالی دین ټوټې ټوټې شي چا چا یو راغستې ده چا بل راغستې ده او هر یو هر یو سړی په خپلې باندې خوشحاله دی بس او جنت هم په هغې کې ورته ښکاري انما امرهم الى الله یقینا معامله دی او اسپارل شوی دی الله تعالی ته لست منهم پیشین معنی مې وکړه ته یعنی دیر سره تعلق نه ساتي انما امرهم الى الله یقینا معامله دی اسپارل شوی دی الله تعالی ته ثم ينبئهم بیا به خبر ورکړي الله تعالی دی لره په آخرت کې بما کان یې پرون پغه باندې چې دی کول دې ته عملی فیصله وي الله تعالی به عملی فیصله کوي من جا بالحسنتی په لو عشر امثالها چا چې راتلل ورکړ په یو نیکۍ باندې په یو نیک عمل باندې نو در لپاره د لس چند ثواب دغې عشر امثالها لس چند ثواب دغې ورته میلاویږي ومن جا بسیئت یو چا چې راتلل ورکړ په بد عمل باندې فلا یجزا نو سزا به نه ورکړی کېږي درته الا مثلها مګر په شان دغې باندې وهم لا یظلمون او په دې باندې به هېڅ قسم ظلم نه شي کېدلی دوه خبرې زده کوي په دې آیت کې یو مسله دار چې دی آیات کې الله تعالی ویل لمن جاء بالحسنتی چا چې راتلل او کړل په نیکی باندې من فعل الحسنه نه ویلي نیکی کول آسان دی خو لیکن الله تعالی ته وړل ګران دی ولی ډیر خلک لوی لوی مجاهدینو لوی لوی قمندانان لوی لوی شیخان او مفتیان د کافر د دنیا نه لاړل لوی لوی جهادونه کړي و غلاړل مرتد شول بيدینه شول نو من جاء بالحسنه چې دا علم هجرت جهاد روجا حج زکات مونځ ذکر اذکار تلاوت دا دی الله تعالی ته راوړل من جاء چې را دی وړل الله تعالی ته د سینه چې من په اړه چې وکړل کوله اسان دی خو لیکن الله تعالی ته وړل ګران دی نو چانه په یو ځای کې پاتې شي چانه بل ځای کې پاتې شي څوک پکې ریا وکي په هغې باندې تباه شي څوک په سنت طریقې باندې ونه کي په اخلاص باندې عمل ونه کي یا څوک نیک اعمال کوي لیکن عقیده یې نه ده برابر نو بس هغه عمل خو بیا نه دی قبول کړ من جاء بالحسنتی راتلل دی وکړل الله تعالی ته ورسه په له عشر امثالها دا غیر پر لس چند ثواب دا غیر لس چند ثواب دا غیر یو نیکی په لس باندې ده په یو عمل د الله تعالی یو نیکی درکې او یو نیکی بیا په لس باندې ده یو په لس باندې شو او دا د ټولو نه کم مقدار دی والله یضاعف لمن یشاء که دینه الله تعالی او غواړي نو زیات هم در درکولی شي او من جا بسیت چا چراتلو که په بد عمل باندې پلا یوزا الا مثلها نو سزا باندې شور کېدل هغه ته مگر په مگر په شان دغه باندې یو ګناه ده نو یو عذاب ورته ملاویږي یو سزا ده دغه په بدل کې حدیث کې راځي دویمه خبره مې انتظار کول غوښتله چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من هم بحسنتین پلم یعملها چا چې قصو کړی او نیک عمل خو لیکن هغه نیک عمل بیا ونه که نو الله تعالی دله په هغې باندې یوه نیکي ورکوي نیک اراده دې وکړئ سبا به دا نیک کار کوم خو لیکن هغه کار دې بیا ونه که بس توفیق ته در نه کړلی شو دې نه که نو کتب الله له الله تعالی ولي کړه در پر حسنتن کاملتن یو پوره نیکی د الله تعالی ولیکي او کچا قصد وکړه د یو نیک عمل او هغه نیک عمل یې وکړ نو الله تعالی یې ولیکي د ده لپاره بعشر امثالها یو په لس چنده زیاتی وله الله تعالی ولیکي او څوک چې قصد وکړي د یو ګناه کولو او هغه ګناه ونه کړي نو د ده لپاره هیڅ ونه لیکلی شي ګناه پرې ونه لیکلی شي او که چا قصد وکړه د یو ګناه او هغه ګناه یې وکړله نو یو سزا ورته ولیکلی شي دا صحیح حدیث دی بخاری نو الله تعالی دومره مهربان دی چې نیک عمل قصد او اراده دی وکړه الله تعالی در په بیام نیکی درکې اگر که کړه دی نه دی او الله تعالی دومره مهربان دی چې د نیک عمل قصد او اراده دی وکړه او ودی که یو په لس چند وی ته زیات درکې ثواب داغي او د ګناه نیت دی وکړه ګناه دی اونکړه نو ګناه رتب کې نه لیکي خو که ګناه نیت دی وکړو بیا دا ګناه وکړله الله تعالی ته یو اجر او ثواب پغی باندې یو ګناه رتب یې لیکي من جا بالحسنه چې چا چې راتلل که په نیک عمل سره په لو عشر امثالها نو د ده لپاره به یې لس چنده ثواب دغې ومن جا بسیئت یو چا چې راتلل کل په بد عمل سره فلا یجزا نو سزا به نه ورکړی کېږي ته الا مثله مګر په شان دغې باندې وهم لا یظلمون او دوی سره به هېڅ قسم ظلم نه شي کېدلی هیڅ قسم ظلم به سره نشي کېدلی یو د ایصال الی المطلوب او بل اراءه الطریق په کم کم ځای کې دا معنی راځي هلته کې مرته یو قاعده کلیه په دې کې ویلې چې کله دا هدایت متعدق کیږي په کلمې د لام سره کله په کلمې د کله په کلمې د اله سره او کله بالذات په کم کم ځای کې کم معنی ده نو دې ځای کې وروسته ته لفظ د اله راغلی دی نو دې نه مراد ایصال الی المطلوب دی نو معنا دا کوي قل ته پیغمبر اننی هدانی یقینا رسولی مزا ربی رب زما الی صراط مستقیم اغلاری برابری ته زرا سوریم اوس اغلار برابر سره دینن قیمن دینن دې ځای کې په عبارت کې تقدیر دی یا دا بدل واقع شوی دی د محل د صراط مستقیم نه او یا دویم قول لري چې دا دینن قیمن دا د دې د دینه مخکې پیل چې دا حذف دی پټ دی اصل لسره اننی هدانی ربی رسولی مزخ په رب الی صراط مستقیم غلاری برابرې ته دینن اتبعت دینن ما ته ویداری کړی دا د دین قیمن چې هغه پوخ دی مضبوط دی په دلایل باندې قیمن چې هغه مضبوط او پوخ دی په دلایل باندې ملت ابراهیم وس دا دین مضبوط په دلایل باندې دا کم دین دی نو ملت ابراهیم چې هغه ملت د ابراهیم علیه السلام دی قیما مضبوط دی په دلایل باندې او بیا داسې دین دی چې هغه ملت د ابراهیم علیه السلام دی مخکې هر دې وضاحت مونږ کړو د نبی صلی الله علیه وسلم دین او د د ابراهیم علیه السلام دین دا اگر که جدا جدا وو خو لیکن په اصول کې بالکل یو شان د کیو دیو جن الله تعالی وایي چې تاسو تابعداري وکړئ د دین د ابراهیم علیه صلوات و سلام حنیفه چې کلک ولاړو په توحید د الله تعالی باندې او ما کان من المشرکین او نو د ډلو د مشرکانو نه نو د جماعت د مشرکانو نه دغه نو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وس دا خلاصه د ملت ابراهیمی خلاصه د ملت ابراهیمی دا ده وسغه دینن قیما ملت ابراهیم دا اوس کوم یو دی نو ساغه دا دی قل ان صلاتی و نسکی لن خلاصه دا ده د ابراهیم علیه السلام دین مشتمل په عبادت بدنیو باندې په عبادت مالیو باندې دغه سي خپل جون او خپل مرګ دا ټول د الله تعالی لپاره کې بس دغه دین ابراهیمی دی ستا مرګ ستا جون ستا عبادت بدنیه ستا عبادت مالیه دا ټول د الله تعالی لپاره کا نو بس دغه دین ابراهیمی دی کنه قل ورته پیغمبر ان صلاتی یقینا منظمه و نسکی او عبادت بدنی زما ان صلاتی عبادت بدنی منز و نسکی او عبادت مالی زما یا نسکی ټول کارونه چې ما يتقرب به الى الله تعالی نو نسک نو مراد هغه دی هغه مراد تن اطاعت دی یعنی و نسکی او تابعداری زما د الله تعالی لپاره یا هر هغه عبادت چې زه الله تعالی ته پاغي باندې نږدې کېږم امام قرطبي رحمت الله علیه ویلی یا تی مراد صرف قربانی کول نه یا تی مراد ادا کول له حج دی په طریقو باندې چې په شریعت کې معلومی شوی و محیایا او ژوند زما او مماتی او مرګ زما لله رب العالمین دا ټول د خالص ته الله تعالی لپاره دی چې رب العالمین دی محیایا معنی دا شوله ژوند تیرول نو څه ژوند به زه تېروم په هغه طریقه باندې چې الله تعالی راته ویل دي و مماتي مړه کېدل به زما داسې زه په داسې حالت کې مړ کېږم چې ایمان مې د الله تعالی تابعداري مې کړې په داسې وخت کې به ماله مرګ راځي او مرګ په داسې وخت کې الله راتللی شي چې ته همیشه لپاره په الله تعالی په دین باندې ټینګې و محیا او جون زما و ممات او مرګ زما لله رب العالمین خاص الله تعالی لپاره د شپارون کړه مخلوقات نه لا شریک له ونشته د الله تعالی بر د الله تعالی سره برخي والا نپی د شرک اعتقادي او د عملی دوانو و بذالک امرتو او بذالک او په دغه توحید د الله تعالی باندې امرتو حکم کړل شوی دی ماته و انا اول المسلمین او زیما اول د تابعدارونه و انا اول المسلمین زیما اول اول د منون کړو توحید د الله تعالی نه المسلمین موحدین و بذالک تفسیر جلالین وی و بذالک ایت توحید په دغه توحید باندې ما ته حکم شوی دی او زیم اول منون کې د توحید د الله تعالی نه دا خصوصیت د نبی رسول الله والسلام دی دیو جنا علما کرام لیکلی دي چې هیڅ څوک دا نشي ویلې چې زه اول یم د مسلمانانو نه دا کلمه بغیر د قران کریم د لوستلو نه څوک نشي ویلې چې انا اول المسلمین دا څوک نشي ویلی ها داسې ویلی شي چې و انا من المسلمین دا به وی خو لیکن انا اول المسلمین نشي ویلی دا د نبی اسلام خصوصیت دا بل څوک نشي ویلی قلور تو پیغمبر غیر الله یا غیر د الله تعالی نه ابغي ولا تو مزه ربن بل رب القانون ساز و هو رب کل شی او رب دې د هر څه ده ولا تکسب کل نفس الا علیها عمل نکي هیڅ یو نفس لا تکسب کل نفس الا علیها د دې لا تکسبون مراد ځان ته مراد ده نو لا تکسب بد عمل نه کوي کل نفس هیڅ یو نفس الا علیها مگر ضرر او نقصان به پاغي باندې ولا تزر واجر تو وزر اخرى يهوديان بداول مشرکان بداول چې زمونږ پلار نیکه مشران دا مونږ د الله تعالی د عذاب نه خلاص کی ولا تزر واجرتون او نشي پورته کوله واجرتون ولا تزر واجرتون نشي پورته کوله یو ګناګار وزر اخرى پیټه د ګناه د بلچا ثم الى ربکم بیا به رب تاسو ته مرجو کوم پس کېدل دي تاسو په نبیکم نو خبر به در کې تاسو ته رب ما کنتم پیه تختلفون په خبرو کې تاسو پاره کې اختلاف کوم الله تعالی پوره خبر دغې در کې وهو الذی جعلکم خلائف فی الارض دې کې ترغیب دی عمل کولو ته په دې په دې صورت کې چې څومره احکام الله تعالی بیان کړل نو په دغه باندې عمل وکړي ترغیب ذکر کوي الله تعالی غیت او هو الذی الله تعالی خاص الله تعالی ذات دی جعلکم چې ګرځولې تاسو پیدا کړی تاسو خلایف فی الارض آباد په یو بل پسې راتلون کې په یو بل پسې فی الارض خلایف الارض راتلون کې آباد په دې ځمکه کې په یو بل پسې الله تعالی پیدا کړی مخکې اول پیریانو بیا الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړ یو پیړۍ ختمیږي بل پسې راځي خلایف الارض تاسو آباد په یو بل پسې په ځمکه کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات او پورته کړی دي بعضې ستاسو لره فوق بعض پاسه له نور نه درجات ډیر درجاتو کې اوچت کړی دي بعضې خلک الله تعالی ستاسو نه درجات نه مراد دې دې کې درجات دی په علم کې او دغه سي درجات دی په مال کې دې کې الله تعالی تاسو یو شان کې نه پیدا کړی بلکې جدا جدا درجات باندې پیدا کړی الله تعالی دا سکار ولې کړی درجات نو مراد په دې کې تفاوت یعنی تفاوت د مخلوقات لري تفصیل دا سره څوک عاقل دی نو څوک جاهل دی څوک غریب دی نو څوک مالدار دی دغسې څوک مملوک دی نو څوک مالک دی څوک عالم دی نو څوک جاهل دی الله تعالی دا سپیره کړی دا ولی لیبلوکم دیر پاره چې ازمی خو کې لیبلوکم فیما تاکم دیر پاره چې ازمی خو کې الله تعالی په تاسو باندې پاسه کې الله تعالی ته درکړی دی الله تعالی باندې ازمی ابتلا کې باندې الله تعالی نو په مالدار باندې داغه په مالداري کې ابتلا ده په غریب باندې داغه په غریبۍ کې ابتلا ده نو په خیسته شکل والو باندې داغه په خیسته شکل کې ابتلا ده او دغه سي په په عالم باندې د هغې په علم کې ابتلا ده امتحان دی په جاهل باندې د هغې په جهل کې ابتلا ده بس په هر چا باندې الله تعالی امتحان کړی دی لیبلوکم فیما اتاکم لیبلوکم فیما اتاکم الله د باندې ازمیخ کې امتحان کړی باندې ان ربک یقینا رب ستا سریع الحساب سریع العقاب زر عذاب ورکون کې نه منونکو ته سریع العقاب د تخویف دی او د دین مراد څوک دي د دین مراد د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه وستون کی دی مراد دی او یا عمل نه کون کی په دې صورت باندې دغه تی مراد دی الله په لزر حصہ دغه ور کی سزا به تور کی و انه لغفور رحیم او یقینا د الله تعالی بخنه کون کی رحم کون کی لغفور رحیم شکرګزار د نعمتونو د الله تعالی ته الله تعالی بخنه وکي او دغه سي په دې صورت باندې چې څوک عمل کوي الله تعالی به ته بخښنه وکړي الله تعالی به پرې رحم وکړي الله تعالی موږ له په دې صورت باندې په ټول قرآن باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړه الله تعالی د خپلو د نعمتونو شکرګزار بندګان موږ جوړ کړه الله تبارک تعالی موږ ناشکره بندګان مه جوړوه الله په دې صورت کې کومه عقیده او کوم احکام بیان شله الله تعالی موږ د هغې متبع وګرځوه و ان ربک لسریع العقاب ستا رب ان ربک سریع العقاب ستا رب زر عذاب ورکوونکی دی نه منونکو ته او دغسې ناشکري کوونکو ته و انه لغفور رحیم او دغه الله تعالی بخښنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی شکر ویستونکو ته او دغسې هغه خلکو ته چې په دې احکامو باندې عمل کوي الله تعالی هغه بخښي الله تعالی دې زمونږ ستاسو ټولو ګناهونه معاف کړي